قدرمن ورونو د الله په فضل کرم په مهربانۍ سره موږ تاسو الحمدلله د جهاد د لارې یو مهمه مرحله ترسره کړه هغه مرحله کومه مرحله چې د جهاد د لوازمو نه ده او هغه مرحله کومه مرحله چې همداسې فرض ده لکه څنګه چې جهاد په ذات خود فرض دی چې هغه مرحله د اعداد ده مرحله د تیاری ده د تعلیم ده د عسکري زده کړې ده د رمایې او د رمیې ده وروڼو موږ تاسو په اصولو کې یوه قاعده لرو چې علماو بیان کړې ده او دغه قاعده په رڼا کې د قران کریم د ډیرو نصوصو نه او د اصحاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډیرو احادیثو نه موږ تاسو احکام اخلو د احکام او څرنګوالی معلوموو چې دا واجب دی سنت دی مستحب دی رتبه یې څه ده مقام یې څه دی او هغه قاعده دا ده چې الامر للوجوب امر چې په قرآن کریم کې په هر ځای کې راشي هغه د وجوب د پاره دی هغه کار کول بیا محض مستحب او ښه کار نه بلکې د هغې کول په مسلمان باندې فرض وي داسې یو فرض وي چې په هغې کې مسلمان ته دا ګنجایش نشته د اختیار ورته نشته چې هغه بیا د هغې نه سرغړونه وکوي یا هغه ته اختیار ورکړ شوی که دا یې غواړي او که نه غواړي که غواړي وبه یې کوي که نه یې غواړي نه دی کوي د قرآن کریم کوم آیات چې ما تاسو په حضور کې تلاوت کړو هغه د دې قاعدې مطابق موږ تاسو باندې یو حکم شرعي فرض کوي هغه حکم شرعي و اعد لهم ما استطعتم من قوه چې خلکو ای مسلمانانو ای مؤمنانو د کفارو په خلاف باندې چې څومره کولی شئ اعداد وکوي تیاری وکوي قوت جوړ کړئ اوس دا قوت جوړول ورونو دې ته موږ په کومه سترګه باندې وګورو په کوم منظار باندې ورته وګورو آیا دا قوت موږ یو نیک کار وګڼو که چا وکوله خو ښه ده او که ونه کولو پروا نه لري مستحب او نفل ورته ووایو نه ورونو په هر ځای کې چې په قرآن کریم کې د حکم لفظ راشي د امر لفظ راشي هغه کار کول بیا هغې کې انسان اختیار نه لري خو د افسوس خبره دا ده چې د دین اسلام ډیر مفاهیم سرچپه شوي دي ډیر مفاهیم ترک شوي دي ډیر داسې مفاهیم دي شرعي چې په هغې ته به صحابه کرام او سلف صالحین په یو نظر باندې کتل د وخت په تېرېدو سره هغه کارونه هغه مفاهیم خلکو د خپل مزاج مطابق جوړ کړي دي څه انسانانو مسلمانانو خپل دا کار کړی او څه په دانسته تور باندې د هغې دښمنانو او کفارو وروڼو تر څو پورې چې جهاد د صحابه کرامو یا سلف صالحین یا خیر القرون کې مسلمانانو په هغه نظر باندې ورته کتل په کم نظر چې ورته کتل په کار دي تر هغه وخته پورې امت عزیز و باعزته و سربراه مسلمانانو حکمران مسلمانانو سیادت مسلمانانو په لاس کې و په د کمې ورځې نه چې د مسلمانانو د جهاد مفهوم د کجۍ په لور باندې لاړو د همغه ورځې نه ذلت د مسلمانانو شروع شو ورونو د جهاد مفهوم د کجۍ طرف ته د انحراف طرف ته د تصادفي کار نه و چې تصادفا د کار شوی اتفاقا دا کار شوی وي؟ نه، بلکې دا یو داسې کار و چې کفارو د دې لپاره ډېرې هلې ځلې وکولې. کفار چې کله دې نتیجې ته ورسېدل، صلیبیان، چې مسلسل صلیبي جګړو کې مسلسل شکستونه وخوړل، باوجود د دې چې قوت د دوی انفرادي قوت د دوی زیات و، عسکري قوت د دوی زیات و، اقتصادي قوت د دوی زیات و، خو په هر مقام او په هر ډګر باندې به دوی د ماتې سره مخ کېدل. اولنۍ صلیبي جګړه چې کله په یرموک کې وشوه، په هغې کې تاسو وګورئ چې د مسلمانانو مقابل ته په لکاو د روم عسکر را جمع شوي وو او صرف د یو دولت نه وو تقریبا په هغه زمانه کې چې څومره صلیبیان وو تر ډېر لرو لرو وطنونو پورې د ټول سره یو ځای شوي وو د هرقل ته قماندې لاندې د هغې مقابل ته خالد ابن ولید رضی الله عنه د یو وړوکي ټولي مجاهدینو سره راځي تاسو ګورئ یو مشهوره واقعه چې په دې جنګ کې خالد ابن ولید رضی الله عنه صرف دیرش کسان ځان سره اخلي او په هغه وخت کې د حرقل نه مخکې د هغوی یو ګوډاګی حکومت د عربانو یو حکومت و خو د رومیانو تر قوماندې لاندې و د هغې ګوډاګۍ و د هغې لاسپوڅی و هغې ټاکلی و په دې منطقه باندې نو اول هغوی ورته رامخکې شول د شپېتو زرو نه زیات فوج هغوی ورته رامخکې شول جنګ ته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ځان سره صرف دېرش کسان واخیستل دېرش کسان د شپېتو زرو کسانو مقابل ته یعنی د هر نفر مقابل ته د هر دو زرو نفر مقابل ته صرف یو مجاهد وروسته د هغې نه د مسلمانانو په ټولي کې بعضو خلکو اعتراض وکولو په خالد ابن ولید باندې چې په د مجاهدینو باندې رحم وکوه ترحم په مجاهدینو باندې وکړه د شپېتو زرو کسانو مقابل ته د دیرشو کسانو مقابله دا د عقل تقاضا نه ده خو ورونو یقینا د عقل تقاضا نه ده زموږ ایمان او عقیده دا ده دا زموږ د اسلافو د صحابه کرامو د هغوی عقیده هم دا وه چې نبي علیه اسلام یې عقیده داسې جوړه کړې وه قرآن یې عقیده داسې جوړه کړې وه چې په جنګ کې په میدان جنګ کې ګټه او بایله د دې دارومدار د دې بنیاد او اساس په افرادي قوت باندې نه دی پین په مادیاتو باندې نه وي په ایمانونو باندې دی نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د خلکو مشوره ومنله خو څو کسان ور زیات کړل دېرش کسان یې نور زیات کړل د شپېتو زرو کسانو ته مقابل ته صرف شپېته کسان وروتل یعنی رجل بالف یو کس په زرو کسانو مقابل ته کله چې جنگ شروع کیږي د څو ساعتونو وروسته شپېته زره کسان مخکې شپېته کسان ورپسې دي داسې شکست یې ورکړو چې صحابه کرام د دښمن د تیښتې په حالت چې کم ګرد پورته شوی و په هغې کې یو بل نه ورک شول او د هغوی په تعاقب باندې تر هغه وخته پورې وتل لاړل ورپسې ځغلول یې چې د نورو مجاهدینو سره ارتباط قطع شو او تر هغه اندازې پورې وځغلول تر څو پورې د هرقل معسکراتو ته په چغو په توبو باندې ور ورسېدل ورونو کله چې مسلمانانو وجه څه وه وجه دا وه ورونو چې مسلمانانو په هغه زمانه کې د جهاد ته په هغه مفهوم باندې کتل کوم مفهوم چې شرعي مفهوم دی کوم مفهوم چې الله رب العزت او نبی علیه السلام زموږ تاسو نه غواړي په هغه وخت په هغه زمانه کې صحابه کرامو د مونځ د فرضیت د جهاد د فرضیت د اعداد او د عدت د فرضیت ترمنځ هیڅ توپیر نه کولو فرق نه کولو هر شي ته د اسلام په منظار باندې کتل هر شي ته یې د اسلام د دریچې نه ور کتل هر شي ته یې د انسان د اسلام او د شریعت په تله باندې به یې هر شی تلل نو دا فرق یې نه کولو مانځه ته یې همداسې فرض ویلې لکه څنګه چې جهاد ته فرض وایي جهاد ته به یې همداسې فرض ویلې لکه څنګه چې د جهاد لپاره اعداد او عدت ته به یې فرض ویلې فروسیت په مجاهدینو کې د صحابه کرامو په زمانه کې دا د فروضو نه و دی فروض د فرضیاتو د واجباتو د صحابه کرام نه و وړه وړه ماشومان به یې په فروسیتو په اسب سوارۍ باندې په شاه سوارۍ باندې په تیراندازۍ باندې په دې باندې به یې روزل او د دې دپاره وروڼو د دې اعداد او د عدت دپاره د صحابه کرامو په زمانه کې مسله داسې نه وه لکه زموږ ستاسو زمانه کې چې څو لیوانیان خړ پړ د کوره راتښتېدلي صرف دې ته راځي دا خبره نه وه هر کس شیخ الحدیث والقرآن به هم مخکې له دې چې درسونه ته شروع کوي اعداد به یې د کفارو په خلاف باندې کولو که به طبیب و هم به یې اعداد کولو که به تاجر و هم به یې اعداد کولو او که به یو زراعت یو دیقان زراعت کې کار کوونکی انسان هغه به هم اعداد کولو داسې صحابه چا نه لیدلو نه پیژندلو چې دغه صحابي سره به تیر او کمان موجود نه وو دا دغه وخت اسلحه وه وجه څه ورونو وجه دا وه چې هغه خلکو قرآن د هدایت کتاب ګڼلو او د الله رب العزت په احکامو کې د خپل مزاج مطابق فیصلې نه کولې چې اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض په بعض د کتاب باندې په بعض آیتونو باندې عمل کوئ چې الله رب العزت درته فرمایي چې اقیم الصلات ټول مانځه ته روان وایه چې الله رب العزت درته فرمایي چې اتو زکات ټول زکات ورکوئ او چې الله رب العزت درته فرمایي چې کتب علیکم الصیام روژه نیسئ په مجتمع کې که هر څومره وړوکی هلک وي خو چې د بلوغ د بلوغ حالت ته رسېدلی زموږ ستاسو په مجتمع کې دا جرأت نشي کولی چې روژه وخوري وجه څه ده ټول مسلمانان په دې باندې پوهېږي چې الله رب العزت فرمایي کتب علیکم الصیام څنګه ممکنه ده چې د مسلمانان په کورنۍ کې د یو ماشوم چې بلوغ ته رسېدلی هغه د روژه ونه نیسي خو همغه رب چې په همدغه لفظ باندې فرمایي چې کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال هم فرمایي صحابه کرامو دواړو ته په یو نظر باندې کتل همدا وجه ده چې د شپېتو کسانو مقابل ته بیا شپېته زره نه شوی ټینګېدلی ځکه د هغه ایمانونه داسې جوړ شوي وو د هغه یې رګ رګ جهاد و د هغه یو یو ویښتد جهاد نارې وهلې هغه د وړکتوب نه فرصت زده کړی و اس سواري د هغوی د هغوی د هغوی مهارت په همدې کې و د هغوی جوماتونه ټریننګ سنټرونه وو تاسو به د صحابه کرامو د زمانې ډېر داسې سیرت کیسې به تاسو غاروئ چې نبی علیه السلام څومره تشویق کړي دي خلک نبی علیه السلام لهو لعب منع کړی دی حرام دی هر لهو لعب په اسلام کې خو څو شیانې ترې مستثنا کړي دي د هغې نه یو اسب سواري ده ځکه چې دا اعداد دی د کفارو هغه وخت هغه وخت په اسونو باندې جنګ کېدلو تیر او کمان نشانه بازي د دې نه مستثنا ده نبی علیه السلام ترغیب ورکړی دی هغه جومات چې پنځه وخته موږ ځو جمع پکې کوو نبی علیه السلام به په هماغه جومات کې په رخصت خلکو ته ورښودلو تیراندازي به یې ورښودله نیزهبازي به یې ورښودله په هماغه جومات کې مسجد نبوي کې فرق یې نه کولو همدا وجه وه چې د شپېتو زرو مقابل ته بیا شپېته کسان کافي وو ځکه هغوی ټولو ته په یو نظر باندې کتل په یو معیار باندې ورته کتل په یو ترازو باندې تلل عزت د مسلمانانو ابرو د مسلمانانو وه حاکمیت د مسلمانانو و خو د کوم وخت نه چې مسلمانانو تکاسل وکوه حب الدنیا و کراهیت الموت د وهن په مرض باندې اخته شول او وروسته د هغې نه خلکو د دې په خاطر باندې چې خپل ځان ته براعت ورکړي د دې په خاطر باندې چې د جهاد نه تخلف وکړي نو لابودي ده چې د جهاد په احکاماتو کې د نبی علیه السلام په اوامرو کې تأویلات وکوي هغه تأویلات یې وکول هغه فاسد تأویلات سبب د دې شول چې امت مسلمه د ذلت سره مخ کړه نن هم هغه په هغه زمانه نه د د کومې زمانه نه چې دا ذلت او تنازل را شروع شوی دی موږ یې ثمره په خپلو سترګو باندې ګورو نن هغه فریضه چې صحابه کرامو به په مانځه سره یو ځای ادا کوله چې مانځه ته به تلل تیر او کمان به یې ځان سره وړو هغه صحابه کرام په کم جماعت کې چې به یې سجدې لګولې په مغه جماعت په یو ناحیه کې به یې ځان ته نشان هم کېښودلو نن هغه فریضه چې صحابه کرامو دومره په ښکاره باندې کوله دومره په اهتمام سره یې کوله نن یې موږ تاسو د غلو په شانتې کوو لرې لرې په میاشتو میاشتو په ورځو ورځو سفرونه ورپسې کوو تذکیه را پیدا کوو پوښتنې کوو چې داسې به کم ځای وي چې چېرته تیراندازي زده کېږي زه تیراندازي زده کړم بیا چې پیدا کړو چېرته لورې لرې ځنګلونو ته ورپسې ځو چې په ځنګل کې څوک ونه ویني څوک هم ونه ویني کافر او یهودی او نصرانی نه کافر او یهودي نصراني کې دومره زور او دومره قوت نشته چې ما منطقې ته راشي د خپل مسلمان نه ډارېږو د خپل مور او پلار نه پټ راځو خپل مور او پلار ته نه وایو ډېر جرأت چې وکړو خپل مور او پلار ته یو بانه جوړه کړو څوک ورته د سیاحت هېڅ پروا نشته لاړ شه سیاحت ته څوک ورته وایي چې دعوت او تبلیغ ته وځم څلوېښت ورځې لګوم په دې کې پټ په پټه والعیاذ بالله ګویا دا اعداد او عدت دا یو شرمناک کار دی ګویا د عیب کار دی ګویا د بدمعشانو د بدکردارو خلکو کار دی لکه څوک چې رقص او ډمتوب زده کوي شوق یې ډېر وي خو پلار یې نه ورته پرېږدي نو په پټه باندې راوځي چې چېرته د ډمتوب مرکز ته ځان ورسوي نن موږ تاسو په هغه شکل باندې راځو یو یو پټ پټ راوځو ځنګلونو ته ځو که چېرته بیا ګرځو ورپسې که څوک کم کم استاذ پیدا کړو استاذ نشو پیدا کولی ټریننګ سنټر نشو پیدا کولی حال دا چې د صحابه کرامو په زمانه کې هر کور هر جماعت په کم جماعت کې چې په پنځه وخته د حی علی الصلاه نارې ویل کېدې د حی علی الجهاد نارې به هم پکې وهل کېدلې د نبی علیه السلام جومات ټریننګ سینټر و هغوی به هلته به ټریننګونه حاصلول هلته به یې نیزه بازي کولې نبی علیه السلام د هیڅ شي مسابقه نه ده کړې نبی علیه السلام د فوټبال او د کرکټ او د فلان او د فوټبال مقابلې نه دي کړي نبی علیه السلام که مقابله کړې ده هغه د سوارۍ کړې ده نبی علیه السلام د تیراندازۍ کړې ده نبی علیه السلام بیا جوایز ورکړي دي صحابه کرامو ته تر څو یو د بل سره تنافس وکوي په دې کار کې یو د بل سره سبقت وکوي زده یې کړي اهتمام وکوي که کوم سړی ایمان د ایمان په وجه باندې ایمان د کمزوري په وجه باندې د دې نه تخلف کوي تر څو پورې نبي علیه السلام یې په نور شان حر په نور شان باندې حریص کړي تیز یې کړي ورباندې تحریض یې کړي ورباندې تر څو پورې فرصت پرې نه ږدي کوم حدیث چې ما ستا په حضور کې قرات کو نبي علیه السلام فرمایي من تعلم الرمي فنسیه چا چې رمایه زده کړه ډزې یې زده کړې کلاشینکوف او پیکا او راکټ او باروت یې زده کړل ثم نسیه په یو روایت کې فنسیه بیا یې هېره کړه ترک یې کړه څه وخت وروسته هېره شوه ترې نه څه وخت وروسته پرېښودله کلاشینکوف ټریننګ سنټر کې کلاشینکوف کېښودله بېرته دنیا ته ته یې رجوع کوله د دې نه یې کار وانه خستو زده کړې دې لپاره ده چې دښمن په دې سینه سینه پرې ووځي په دې تندیس دښمن په وولي خو دا کار یې ونه کولو پرېښودله نبي علیه السلام فرمایي فلیس منا دا زما د امت نه نه دی ورځ د قیامت به نبي علیه السلام په حوض کوثر باندې ولاړ وي روایت کې راځي چې ډېر به داسې خلک د امت محمد صلی الله علیه وسلم نه راځي د نبي علیه السلام طرف ته به منډې وایي تر څو د نبي علیه السلام د مبارک لاس څخه اوبه وچکي د حوض کوثر نبي علیه السلام او د هغوی تر منځ به بعضې ملایکې حائل شي مخه به یې ونیسي نه به یې پرېږدي نبي علیه السلام فرمایي امتي امتي ای ملایکو پرېږدي دا زما امت دی ملایکه به ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته پته نشته تا ته معلومات نشته ستا د رحلت نه وروسته ستا د وفات نه وروسته د خلکو ستا سنتونه پرېښي وو دا هغه سنتونه دي چې نبی علیه السلام پکې فرمایي چې لیس مني زمانه نه دی لیس منا زما د امت نه نه دی ډېر داسې حدیث دی نبی علیه السلام په آخر کې دا وایي نن چې څوک فرصت زده کړي نن څوک چې رمایه زده کړي پرېږدي په ورځ د قیامت باندې بیا دا مخ د دې جوګنی چې نبی علیه السلام ته یې وروښیي ځکه د نبی علیه السلام یو سنت د الله رب العزت یو واجب د نبی علیه السلام یو حکم زده کړی دی د څه په خاطر دی زده کړی د دې په خاطر زده کړی چې تر څو پورې د صادر کې چلیږي تر هغه وخته پورې د دین د ناموس د قرآن د سنت د خپل عزت او د آبرو دفاع ورباندې وکوي نه د دې په خاطر باندې چې یو څه وخت یو سیډي د کتلې په جذبه کې راغلی یو فلم د کتلې په جذبه کې راغلی او ډزو ته د شوق شوی دی دا ورونو دا مرحله چې اوس موږ تاسو طی کړی یا طی کوو دې ته په دا نظر باندې نه ګورئ چې دا مشغله ده دې ته د سیاحت په نظر باندې مه ګورئ دې ته د یو لهو لعب په نظر باندې مه ګورئ دې ته د یو مهارت او د فن په نظر باندې مه ګورئ دا عبادت دی دا اسلحه ځان سره ګرځول عبادت دی دا اسلحه چلول عبادت دی او بیا داسې عبادت دی وروڼه چې نفلي عبادت نه دی مستحب و سنت عبادت نه دی چې ته پکې مخیر یې که کوې او که نه کوې فرمایي واعدو لهم فرض ده در باندې لازمه ده در باندې خامخا به یې زده کوې د مړونو د امت اسلامي یو جمع غفیر د دې د الله رب العزت دا حکم یې په ځمکه غورځولی دی داسې غورځولی دی داسې غورځولی دی ورونه چې نسیه منسیه د خپل قاموس نه یې بلکل ویستلی دی تصور هم د دې نه کوي څوک چې کلاشینکوف ته لاس اچوي کلاشینکوف رخلي هغې ته همجي وایي دهشتګرد ورته وایي هغې ته د سولې د سوکالۍ د امن مخالف ورته وایي د هغې بربادونکی ورته وایي حال دا چې الله رب العزت ما ته فرمایي چې واعدو لهم استطاعتم د قرآن حکم دی څنګه د قرآن حکم منې چې اقیم الصلاة واعدو لهم استطاعتم نه منې دا همداسې فرض دی لکه څنګه چې مونځ در باندې فرض دی دا همداسې فرض دی لکه څنګه چې روژه در باندې فرض ده دا ورونو دا دی مجاهدینو اواز نه دی دا د هغې فارموله نه ده چې راویستلې دا د هغې قاعده نه ده چې راویستلې ده دا د الله رب العزت حکم رباني دی دا د ورځ د قیامت باندې به دا, دا حکم چلیږي که چا ونه کولو دا کار لکه څنګه چې په ترک د فریضې باندې په ترک د واجب باندې انسان تارک د فریضې ګڼل کیږي فاسق پې ګڼل کیږي په داسې حالت کې که انسان مري چې نن قرآن سوځي نن ښځې بې عزته کېږي، بې ابرو کېږي، جوماتونه ړنګېږي او دی قرآن او دی ټوپک ته لاس نه اچوي، ټوپک نه زده کوي، باروت نه زده کوي، راکټ او زېړکۍ نه زده کوي. د وروڼو په دې سربېره چې بې غیرتي ده، بې ناموسي ده، ده دې سربېره د قرآن حکم یې تر پښو لاندې کړی دی انسان. په داسې حالت کې چې مري رب العزت ته به څه جواب ورکوي؟ الله رب العزت په نزد باندې صرف درې کسان معذوره دي. یو ړوند دی یو مریض دی چې نشي تلای او بل ګډ دی چې نشي تلای دا معذور دي نن دا تنومن ځوانان چې په ښارونو کې په کلبونو کې ځانونه داخلوي یخن ککونه یې اغوستي ساعت په ساعت خپلې مټې په شیشې کې دا دکوي چا ته یې ساتې ده چا ته یې برابرې دا حکم خو الله رب العزت دې نه مخکې درکړی دی الله رب العزت درته د دې نه مخکې ویلي دي دا د انګریز ثقافت زده کوې چې په هغې باندې په بازار کې په سکول او په کالج او په پوهنتون کې یو څو حرکتونه وکړې خلکو ته ځان پرې وښیې او هغه حکم چې الله رب العزت درته کړی چې واعد لهم استطاعتم ای خلکو ای مسلمانانو ای مؤمنانو ای بندگانو د کفارو په مقابل کې تیاری وکوئ چې څومره تاسو کولی شئ څومره چې ستاسو استطاعت د څه شي تیاری وکوئ د قوت تیاری وکوئ ورونو ډېر داسې خلک دي متعولین چې په حقیقت کې هغه متعولین چې په متخاذلین دي هغه خلک چې د دین د نصرت نه ناست خلک دي د دې په خاطر باندې چې د خپل ځان دپاره د خپلې بېغیرتۍ په خاطر د خپلې بېغیرتۍ دپاره یو غطا پیدا کړي یو ستار د شرف یو ستار د پردې ځان ته یو پرده ځان ته جوړه کړي د قرآن په آیتونو کې تحریف کوي خپل اعداد او عدد ته نشي وتلی نو د دې په خاطر باندې چې دای ځان باری کړي د قرآن آیتونه تحریفوي د قرآن آیت صریح آیت چې واعد لهم استطعت من قوه قوت تیار کړی وایي نن ځوانانو ته په پوهنتونونو کې نن ځوانانو ته په مدارسو په بازارونو په مکتبونو کې د رسالو په شکل کې د بیانونو په شکل د خطبو په شکل کې من قوه الله رب العزت فرمایي چې من قوه من خو ناکره ده قوت خو هر یو شي ته وایي نو فلهذا پارلمان ته لاړ شئ لهذا په کمپیوټر کې ځان ورسوئ په کراټو کې ځان ورسوئ لهذا په لویه جرګه کې اکثریت حاصل کړی لهذا فن زده کړی هنر زده کړی ډمتوب زده کړی هر څه د دې سره مقابله ده دا د قرآن په تا را نازل شوی دی که په رسول علیه السلام را نازل شوی دی د قرآن شرحه به ته کوې که نبي علیه السلام به یې کوي نبي علیه السلام نه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله قوت نه مراد څه دی څه ورته جوړ کړم څه تیاري ورته وکړم نبي علیه السلام صراحتا فرمایي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي ای خلکو آګاه اوسئ چې د قوت نه مراد رمی ده د قوت نه مراد سهم ده د قوت نه مراد نشانهبازي ده تیر دی کمان دی دغه زمانه د اوس زمانه قوت کلاشینکوف دی زیړکی ده راکټ دی بارود دی دا قوت دی د دې نه وروسته که نور قوتونه راځي خو چې د کفار په خلاف باندې استعمالیږي د هغوی ککرۍ ورباندې الوځول کیږي هغې ته قوت وایي دې ته قوت نه وایي چې ته د هغې لباس اختیار کړه د هغې نظام اختیار کړه د هغې په شکل خوره او څښه او د هغې سره په یو دسترخوان باندې کښېنه او ورته وایي چې په دې به په دې کې زه ورسره مقابله کوم الله رب العزت فرمایي چې قوت دا یو قوت دی دا قوت د ملعونینو قوت دی دا د بېغیرتانو متخاذلینو قوت دی د مسلمان قوت دا نه دی د مسلمان قوت کلاشینکوب دی د هغې قوت بارود دی دا به زده کوي په دې باندې مأمور یو نورونه نن دا یوه مرحله تاسو تېره کړه دې مرحلې ته د عبادت په سترګه باندې وګوره چې د عبادت د اعداد یو طریقه هم یو یو مرحله هم طی کړه او یو عبادت ته مو زده کړو د عبادت د دې مواصلات اوس په تاسو باندې د دې سرته رسول په تاسو باندې اوس فرض دي اوس هیڅ حجت نه لرئ هیڅ عذر نه لرئ د دې نه مخکې خو کېدای شي دا عذر درته و چې یا رب زړه خو مې ور کوي چې ور چې جومات مې سوځي قرآن مې سوځي پېغله مې بېعزته کېږي خو یا رب نه مې دي زده کلاشینکوف مې نه دی زده زړکی او باروت مې نه دی زده نن دې دا هم زده کړل خدای ته به سبا ورځ به رسول علیه السلام ته ورځې د الله دربار ته به ورځې د اصحابو درنه وځي قبر ته به ورځې الله رب العزت ته به څه عذر پېښ کوي چې یا رب ولې په کور باندې ناست وم اعداد مې وکولو په بهترینه طریقه باندې مې وکولو یا رب په باروتو خو مې ستا ځمکه ولړزوله په تجربو باندې د کفار د دښمن د یهود د نصارا د متجاوز پښې به کله پرې لړزوم د هغې زړه به کله پرې لړزوم نن دغه مرحله درته پاتې ده د الله نه دعا وکوئ د الله نه وغواړئ او د الله سره صادقه اوسئ چې الله رب العزت ستاسو نه کار واخلي او دغه کم څه چې زده کړي دي دا په کفارو باندې استعمال کړئ او تر هغه وخته پورې استعمال کړئ تر څو پورې چې د روح درکې چلیږي صرف د افغانستان د ازادۍ پورې نه موږ د وطن د ازادۍ لپاره نه جنګیږو موږ زموږ وطن هر هغه وطن زموږ وطن دی چې الله پیدا کړی دی او د الله انسانان د الله بندګان په اوسیږي هغه زموږ وطن دی موږ وطن چاپیریال نه پیژنو موږ حدود اربعه نه پیژنو په اسلام کې پاکستان زما وطن دی افغانستان او تاجکستان ازبکستان زما وطن دی که د قوقاز ځمکې دي او که وروسته د شام او د جزیرة العرب ځمکې دي دا ټول تر اندلسه پورې دا به ټول تر دا به ټول ګټو که یې نه ګټو د خپل سر به پرې بایلو نورونو دوه مرحله را رسېدلې ده د الله نه په دې کې ثبات وغواړئ وکونو مع الصادقین او د الله رب العزت سره صادقه واوسېږئ صداقت وکوئ وروڼه داسې صداقت وکوئ لکه کعب بن مالک رضی الله عنه د یوې غزا نه شاته پاتې شوی و نبی علیه السلام چې ورسره کله قطع تعلق وکړو د غزوا نه واپس راغلو نبی علیه السلام راوغوښتو تقریبا د اتیاو شاوخوا منافقین پاتې وو، جهاد او جنګ او غزوې ته نه وتلي، هر سړی ورغی چرب زباني کوي، چرب زباني کوي، څوک یو دلیل پیش کوي، څوک بل دلیل پیش کوي، کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه راغی نبی علیه السلام ته، نبی علیه السلام مخې ته کېناستو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله مې دې قسم وي که د بل چا مخې ته ناست وای ما به ځان ترې نه خلاص کړی و او یا رسول الله تا ته ښه پته ده چې ما ته الله رب العزت جدلي ژبه راکړې ده ما ته الله رب العزت د فصاحت ژبه راکړې ده او ته ښه پوهېږې چې زه څومره فصاحت لرم زه کولی شم چې تا نه ځان خلاص کړم او نن تا نه ځان خلاص کړم سبا به په ورځ د قیامت به د الله نه څنګه ځان خلاصوم د هغه ذات نه خو زه ځان نه شم خلاصولی چې علیمم بذات صدور دی وروسته د هغې نه نبي علیه السلام ته حقیقت وویل چې یا رب یې د الله رسوله قسم مې د په الله وي هېڅ عذر مې نه درلودو غیر له دې چې میوې خوږې وې غیر له دې چې سوري یخ سوري وو غیر له دې چې باغ مې رسېدلی و او صرف همدغه راپواته کړی یم همدغه شوقونه راپایته کړی یم د دنیا نور هېڅ عذر نه درلودو همدغسې کونو مع صادقین او وروڼه همدغه صدق د کعب رضی الله تعالی عنه و چې هغه ته یې نجات ورکړو ورونو نن د موږ تاسو نه د هر یو کس د کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه غوندې صادق شي نن که نبی علیه السلام زما او ستا په منځ کې نشته زما او ستا مخامخ په دې دنیا کې نشته او که زه د جهاد نه تخلف کوم نن رب نبی علیه السلام داسې محاسبه ما سره نشي کولی لکه د کعب بن مالک چې سره یې چې کړې وه چې د غزا نه څنګه راواپس شو کور ته لا نه وتللی خپله اسلحه یې لا نه واخیستلې چې محاسبه یې شروع کړه کعب بن مالک راوغواړی ولې نه وتلی جهاد ته نن د هغه رسول علیه السلام که نشته د هغه رسول رب شته دی د هغه رسول رب دی ګوري ویني دي چې ته ولې د جهان د تخلف کوې سبا دی لکه څنګه چې کعب بن مالک داسې مخامخ شو د نبي علیه السلام د سوال سره د سوال سره چې ما خلفکه یا کعب څه شي را پاتې کړې ولې شاته پاتې شوې ولې غزا ته لاړې نه نن دا در په یاد کړه چې سبا ورځ نن که دا جواب د سوال جواب تا سره نه کېږي په دې دنیا تاخیر شوی دی دا نه چې ته معاف شوی په ورځ د قیامت به د نبي علیه السلام داسې مخامخ به ورځې حوض کوثر ته په دې نیت ورځې چې اوبه ترې نه وچکې نبي علیه السلام پوښتنه درنه کړه چې ما خلفک څه شي پاتې کړی د جهاد نه شهادتنامې پاتې کړې آیا ښځې پاتې کړې زراعت پاتې کړې میوه پاتې کړې د خپل ژوند آینده غم پاتې کړې په دې وجه باندې جهاد نه پاتې شې بیا به زما ستا جواب څه موتا او جواب هغه وخت چې عملنامه بندې وي د کعب رضی الله تعالی عنه دپاره خو بیا هم ژوند فرصت موجود و بیا هم توبه وویستله او دوباره یې رجوع وکوله په هغه ورځ به زما او ستا عملنامې بند دي د هغې نه وروسته که هر څو رجوع وکړې توبه یې وباسې عملنامه کې د بیا نه څه اضافه کېږي نه ترنه بیا نو هغې ته بیا څه شي ور اضافه کولی شي نه بیا دنیا ته بېرته راتګ دی چې عرب یو فرصت بل راکوي یو ځل بیا ځم بیا ګوره چې زه څنګه جهاد کې دا سوال زما او ستا هر یو زما او ستا نه دې دې سوال سره مخامخ کیږي نبی علی السلام کما او تا نه ویني چې نبی علی السلام رب مو ویني نبی علی السلام ما ته که هیر کړی یو خو رب مو نه هیروي د رب یو سجل دی چې په هغې کې کل صغیره و کبیره کل ذره پکې لیکل کیږي د یو ذرې برابر به هم پاتې پکې لیکل کیږي او الله رب العزت الله رب العزت علیم بذات الصدور دی نن که موږ تاسو ډېر چرب زباني وکوو کعب رضی الله تعالی عنه باید صادقه اوسو داسې ووایو چې یا رسول الله ای الله الله ته د خطاب وکوو چې یا رب چرب زبانه یم یا رب علم شرعي دې راکړی دی یا رب فصاحت دې راکړی دی نصوص راته ډېر یاد دي نصوص اړولی راړولی شم ژبه اړولی راړولی شم یا رب هر چا ته دوکه ورکولی شم یا رب امیر ته یې هم ورکولی شم عالم ته یې هم ورکولی شم استاذ ته یې هم ورکولی شم کور کې خپلې مور او زنانه او کورنۍ خپلوانو ته هم دوکه ورکولی شم ځان ترې ویستلی شم یو شرعي مبرر ځان ته پیدا کولی شم چې اوس زما د جهاد وخت نه دی زه باید بل کار وکوم خو یا رب نه کومه ځکه یې نه کومه چې ستا په مقابل کې خو زما ژبه نه چلېږي ته خو علیم بذات صدور یې تا ته خو پته ده چې زه جهاد د ولې راپاتې کېږم نو وروڼو د خپل رب سره صادقه شئ د خپل نبی علیه السلام سره د ملاقات هغه ورځ را په یاد کړئ چې په کومه ورځ باندې به تاسو ورځئ د دوه دوه دوه کارونه مخې ته مخې ته کېږئ یو دا چې نبی علیه السلام به تا نه پوښتنه کوي چې رمې دې زده کړه رمایه دې زده کړه علم دې زده کړو د اسلحې د باروتو وغیره وغیره د هغې نه وروسته آیا په هغې باندې د عمل وکولو که نن که نسیه منسیه دې کړه که نسیه منسیه دې کړه نبي علیه السلام په ورځ د قیامت ملایکو ته وایي چې سحقا له سحقا له هلاکت دې دته لرې که معنی لرې که دا زما د امت نه نه ده اسلحه یې زده کړه بېرته یې هېره کړه یو دا سوال بل دا سوال ورونه چې دومه مرحله ده هغه مرحله د عملی جهاد او د کفارو د کارۍ الوزول په دې اسلحه باندې په هغې کې ځان ته جواب اوس را پیدا کړه که نن تخلف کوې نبی علیه السلام به سبب حوض کوثر ستا مقابل ته راځي مخامخ به درته راځي که نن دا پوښتنه تا نه ونه شوه د کعب په شانتې سبا په آخرت کې در باندې کېږي سبا په هغه ورځ باندې درته کېږي چې یو طرف ته به د جنت وي بل طرف ته به د دوزخ وي د دوزخ د اور اوازونه بدبویي حرارت دا به هم درته راځي او د جنت خوشبویي ښکلا به هم په سترګو باندې ګورې اول ته به بله خبره نه وي درېیمه لاره به پکې نه وي درېیم جاده به پکې نه وي یا به دې طرف ته کېږي یا به دې طرف ته کېږي نبي علیه السلام به هلته پوښتنه درنه کوي چې یا فلان یا عبدالله ای زما امتی یا امتی ما خلفک عن الجهاد ما خلفک عن الغزوه ما خلفک عن عن نصرة الدين عن نصرة لا اله الا الله بیا په ورځ باندې به الله الله نبی ته به کوم جواب ورکوي ادا ادا الله نبی ستا کاریکاتور جوړېدو اے نبی ستا په نوم باندې خلکو ملنډې وهلې تا ته دهشتګرد ویل کېدلو تا ته فسادي ویل کېدلو ستا د امت احرارې ښځې بربنډل کېدلې ستا جومات ورانېدو قرآن ورانېدو سنت ته پښو لاندې کېدلو اے رسول الله صلی الله علیه وسلم زما عذر څه و ولې زه جهاد نه پاتې شوم آیا عذر لرئ آیا جواب نبی علیه السلام ته لرئ په هغه ورځ باندې به د کعب غوندې تا ته فرصت نه وي چې تا ته نبی علیه السلام وایي چې ځه پاڅېږه چې تر څو پورې الله نه یې بخښلی زه دې نه بخښم او توبه وباسه الله ته چې کله د الله او بیا په پنځوسو ورځو کې الله ستا توبه قبوله کړي هلته به یو طرف ته جنت بل طرف ته دوزخ وي چې نبی علیه السلام درته وایي چې سحقا لکه سحقا لکه هلاک دې شي ته هلاک دې شي ته د هغې نه وروسته بله لاره نشته بیا ځنځیرونه دي سلاسل دي یا به د ملایکه پکې همدغسې لاس او پښې به دې تړي جهنم اور ته به دې بیا غورځوي بله طریقه پکې نشته ده نن وروڼو د ژوند یو څو لحظې دي د ژوند لحظې دي وروڼو دا کلونه نه دي دا متاع الغرور ده په دې باندې دوکه نه شئ د آخرت ورځې سره مقایسه کړئ د پنځوس زره کاله چې به صرف د الله په دربار کې د الله دربار کې به صرف دې لپاره ولاړ چې الله الله موږ تاسو حساب کتاب وکړي او د جنت ژوند خو پرېږده او د دوزخ والعیاذ بالله ژوند خو پرېږده هغې سره یې مقایسه کړه هغې سره چې مقایسه کړه ورونو دا زموږ ستاسو ژوند که پنځوس شپېته کاله نور موږ موږ ته الله ربالعزت لیکلی دا لحظې دي دا لحظات دي صرف یو څو لحظې دي آیا دا لحظې کم طرف ته تکه یې کم طرف ته یې مصرفه یې په کم په کمه جاده باندې مصرفه یې په کم اړخ باندې مصرفه یې د ځان سره ته خپله فیصله وکوه آیا د متاع الغرور چې نبي علیه السلام ورته ویلي دي هغه ژوند چې نبی علیه السلام ورته د لهو لعب ژوند ویلی دی په هغې کې تېروي او که د الله رب العزت جنتونه ورباندې حاصلوي او که د الله رب العزت رضا ورباندې حاصلوي چې هغه په بل څه باندې نه حاصلېږي تر څو پورې چې د وروڼو دومه مرحله ادا کړې نه وي او هغه مرحله مرحله د جهاد ده ورونو بل الله رب العزت چې په موږ تاسو باندې یو لوی نعمت کړی دی هغه نعمت دا دی چې ورونو موږ د نفاق د دایرې نه څو قدمه راووتلو نبی علیه السلام فرمایي چا چې نه غذا وکوله او نه د غزا تمنا وکوله او په داسې حالت کې ورته مرګ راغی نو دا انسان مړ شو په داسې شعبه باندې مړ شو د نفاق د شعبو نه په یوه شعبه د نفاق د دروازو نه په یوه دروازه باندې لاړو د آخرت ته ننوتلو د دنیا نه رخصت شو نن ورونو تمنا نه څو قدمه راوړاندې الله رب العزت موږ تاسو باندې فضل و کرم وکولو چې هغه تمنا رنګ راوړ هغه تمنا هغه خوب چې م لیدلو چې د جهاد خوب او تمنا هم درلوده الله رب العزت راوستلو د نفاق د دایرې نه لرې شو دا د نفاق دایره ده ورونو چې څوک په دې دایره کې راچرخېږي د ځان سره کله په شعرونو کې یادوي کله چې ته څوک ترانه وایي دا هم ترانه ورسره زمزه کوي کاش چې په جګو جګو غرونو کې وای کاش کې چې دغه دغه وای دا د خولې تمنا الله رب العزت موږ تاسو ته دا توفیق راکړو چې د خولې دعوام صادقه شو د الله په فضل و کرم سره غرونو ته راغلو جګو غرونو ته راغلو د باروت اوازونه هم واورېدل د دښمن تیارې خپل سترګو باندې ولیدلې دا د الله په فضل و کرم سره ورونو نن هغه ځوانانو ته موږ هم دا وایو چې تر څو پورې به د نفاق په دې دایره کې ګرځئ تر څو پورې به الله او رسول ته دوکه ورکوئ او د هرې ترانې سره به ترانه زمزه کوئ چې کاش په غرونو کې وای ولې نه کېږي څه عذر لرې په غرونو ته ولې نه ځې ولې ټوپک ته لاس نه کوې تر څو پورې به وروڼو د کلاشکوف تصویرونه زما او ستا په لیلیه او زما او ستا په کوټه کې د کوټې زینت ګرځېدلی د کلاشینکوف تصویر دلته راځوړند کړه د زړکۍ تصویر دلته راځوړند کړه په کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې د کلاشینکوف د زړکۍ پټۍ واچوه تر څو پورې موږ دا کارونه کوو دا پرېږدئ ښځو ته یې پرېږدئ جینکو ته یې پرېږدئ ځکه د هغې مجبوري د هغې سنګر ته نشي راتلی هغه چې د جهاد سره زیاته مینه لري په همدغه باندې خپله تنده ماتوي چې کلاشینکوف تصویر راواخله په کوټه کې ولګوه په کمپیوټر باندې ولګوه په کتاب باندې ولګوه دا د جینکو کار دی ته څه عذر لرې خصوصا افغان ځوان څه عذر لري خلک د اروپا نه راځي د امریکا نه را رسېږي د خراسان ځمکې ته را رسېږي په میاشتو میاشتو سفرونه ورته کوي په لکونو لکونو روپۍ ورته مصرفوي ویزې په څه مشکلاتو باندې راخلي بیا را رسېږي د ځمکې ته ستا د کور مخې ته امریکایان ګرځي راګرځي د امریکایانو د ټانګونو په اوازونو باندې خوب نه ته راپاڅېږې د امریکایانو د د تیارو په اواز باندې ته هر سهار د خوبه راپاڅېږې ته چې کله هم بازار ته ځې مدرسې ته ځې پوهنتون ته ځې په وخت کې د دا نجسې قوارې د لسو سلو نه زیات مخامخ کې مخامخ در سره مخامخ کېږي درنه تېرېږي ته نو څه عذر لرې ستا د کور سره ټریننګ سنټرونه دي ستا د کور نه ستا د کور نه د سلو دوه سو کیلومترو فاصله بلکې د پنځوسو شپېتو کیلومترو په فاصله باندې مصالح جبهي دي او ته تر اوسه پورې په خپل کمپیوټر کې د کلاشینکوف عکسونه د زینت لپاره ګرځوې څه وخت به د کلاشینکوف ستا اوږې ته راځي څه وخت به د کلاشینکوف خپل لاس کې اخلې تر څو پورې به پردي پردي خلکو الوزولي بمونو ته به بمونو ته به ته ماشاءالله والله اکبر ناره تکبیر به ورته وایې په ګرمه کوټه کې به ورته ناست دی څه وخت به دا ریموټ بټن ته خپله وهې کم وخت د ځواني ساتلې ده چې نن نه راوځې نن یې نه زده کوې خلک راځي د امریکا نه راځي د اروپا نه راځي د ډاینمارک نه ځوان راځي د افغانستان د خراسان غرونو ته باروت زده کوي بیا ځي د ډاینمارک هغه بدماشان ورباندې الوځوي چا چې د نبي علیه السلام کاریکاتور جوړ کړی دی او ستا په کور کې ستا د کور د مخې سره هم دا مجاهدین تېرېږي ستا په زړه کې هېڅ تحرک نه راځي د دې نه معلومیږي چې صادق نه یې د الله سره د خپل دعوې کې صادق نه یې کونو مع الصادقین د صداقت طرف ته راودانګه یو درجه را وړاندې شه چې الله رب العزت دې قبول کړي هو اجتباکم الله رب العزت فرمایي جهاد ته انتخاب الله رب العزت کوي دا په دعوو په پټو باندې نه کیږي دا په لوی لوی دعوو باندې نه کېږي دا الله رب العزت کوي خو الله رب العزت څوک قبلوي الله رب العزت هغه څوک قبلوي چې یو قدم را وړاندې شي الله رب العزت فرمایي څوک چې یو قدم را وړاندې شي زه دوه ور وړاندې کېږم څوک چې په مزه مزه را روان شي زه په منډه ور روانېږم ته خو یې څو قدمه راواخله صادق شه د الله تبارک وتعالی د دین سره صادق شه د نبي علیه السلام سره صدق وکوه د دې امت سره صدق وکوه بیا ته ګوره چې الله رب العزت غرونو ته راولي او که نه راولي هغه رب چې د اروپا نه د اروپا د نجسې د نجسې مجتمع نه یو ځوان راپورته کوي د خراسان غرونو ته یې رارسوي هغه رب دومره پیرزونه هم لري چې تام راوباسي خو هغه چې په اروپا کې راپورته شوی د قوقاز نه رارسېدلی د استانبول نه رارسېدلی یا د جزیرة العرب نه دلته رارسېږي هغه د خپل رب سره صادق دی په صدق سره تمنا کړې ده په صدق سره طلب کړې ده الله رب العزت ورته بیا خپلې لارې خلاصې کړې دي نو موږ هغه ځوانانو ته وایو چې نن د ژوند یو فرصت دی سبا ته به ورونو په کټ باندې به پروت وي یا به په ملاریا باندې مرې یا به په سرطان باندې مرې یا به د جګر په مرض باندې مرې یا به په یو بل خبیث مرض باندې مرې د ښځو په ژړا او د اوښکو مخکې به مرې والله ثم والله عیب دی افسوس دی په هغه ځوانانو باندې چې نن په کورونو په کټونو کې مري بیا افغان ځوان هغه افغان ځوان چې شهادت جنتونه دروازې ته راغلي دي او دی په لغتو باندې وهي او دی په او دی په لرې کوي د ځانه چې لرې شه او د ذلت مرګ ځان ته رانږدې کوي د مرګ خو په خپله نېټه باندې دی څومره د افسوس خبره ده چې روزانه د په وطن کې د نورو وطن خلک د اروپا نه راغلي خلک د عربو نه راغلي خلک د ما وراء النهر د بخارا د امام بخاري لمسیان ستا په وطن کې وینې تویږي د شهادت لوړې مرتبې حاصلوي د جنت لوړو درجو ته رسیږي او افسوس دا دی چې ته د ملاریا په مرګ باندې مرې د زنانه په تور باندې مرې د یو بوډا او سپینګري په تور باندې مرې افسوس دی الله رب العزت موږ دې داسې بې غیرتۍ د مرګ نه وساتي یا رب دعا کوو یا رب ستا ستا په دربار کې دعا کوو چې زموږ په وینو باندې د اسلام د باغچه خړوبه که یا رب یا رب زموږ د بدنونو نه ټوکړې جوړه کړه د کفارو ته یا رب موږ ته داسې مرګ راکړې چې قبر هم نه وي معلوم رب داسې مرګ راکړې چې څوک هم وینه ونه ویني رب داسې مرګ راکړې ستا په لاره کې مقبول شهادت چې څوک هم کفن ونه ویني څوک هم په جنازه باندې اوښکې تویې نه کړي یا رب داسې مرګ راکړې چې جنازه هم ملایکې پورته کړي یا رب چې ملایکې را باندې وژاړي ورونو نن د جنت دروازې خلاصې دي نن ځوانانو ته وایو چې راسئ په دین باندې غیرت وکوئ د آخرت ګټه وکوئ د دنیا د افغاني ژوند مردار ژوند دا لرې کړئ د ځانه دا عار لرې کړئ د ځانه خپل وطن نه د خپل ملت نه د خپل ناموس نه متجاوز هغه متجاوز چې یو متجاوز نه دی د څلوېښتو نه زیات متجاوزین درته راغلي قرآن درته ولي ورونه په ماسکراتو کې پټ وولي بیا یې تصویر درته راوباسي تا ته تصویر بیا نشر کړي تا پې چیلنج کوي پې ګواښ کوي دی درته وایي چې داسې د قرآن سوری سوری کوم په هغې هم راپاس نسې دی د قرآن درته راخلي د قرآن نسخه اډیو ویډیو ورته نیسي او د هغې نه وروسته یې په کیناراب کې غورځوي د هغې نه وروسته اوبه ورباندې وراچوي تر څو پورې ته ښه ووینې چې ستا قرآن په کیناراب کې اوړي راوړي او بیا د بدراو طرف ته ورځي دا ستا ستا وجدان او ستا ضمیر ورباندې چیلنج کوي نن هم ته دومره ضمیر نه لرې نن هم دومره وجدان نه لرې بیا خو د اسلام ته خیرآباد ووایه په د اسلام باندې بیا جنازه وکوه لرې که د خپل کور او د خپل زړه نه یې وباسه بیا په نامه باندې ځان دعوې ولې کوې د اسلام دعوې ولې کوې چې نن هم د دین په خاطر نه راپورته کېږې نن هم د کمپیوټر په کورس باندې په زرګونو روپۍ مصرفوې نن هم د ادارې ویلو په خاطر باندې د ایم بي ای او د بي بي ای ویلو په خاطر باندې د اقتصاد یو ناجس نظام چې انګریز درته راوستلی دی د هغې نظام په خاطر باندې سوالونه کوي یو بل ته قرضونه اخلي خارج ته ورباندې ځې سیمسترونه ورباندې وایې په دې باندې په کلونو کلونو ورپسې ورک خپل مور پلار وطن دې پرې کوي د دې په خاطر باندې چې د متاع الغرور دپاره یوه د شهادت زور را پیدا کړي تر سبا تر څو سبا ته په یو سودي بانک کې غلام شي د انګریز غلام شي د هغې بانک وچلی د هغې دپاره دومره کار کوي دا چې الله در باندې فرض کړی چې واعید الله مستطعتم خلک درته نارې وایي چې حی علی الجهاد خلک په خپلو وینو باندې دا باغچه د اسلام درته خړوبه کړې ده دا د اسلام ټریننګ سنټرونه یې دلته آباد کړي دي په خپلو وینو باندې په دې ټریننګ سنټرونو کې د سلګونو استادانو وینې دي په دې کې یې سلګونو سلګونو مجاهدینو هغه استادان چا چې چا چې د علم په تورث سره موږ پورې را رسولی دی د هغې وینې پکې شاملې دي د خپل ځان په وینو باندې د خپل ځان په ټکړو باندې تا ته عسکري علم مفت درکوي ویډیا یې درکوي بدون د پیسو نه یې درکوي دعوت هم درکوي سي ډي هم درلیږي پیغام هم درلیږي بیا د بیا د دې په خاطر باندې چې ته ورباندې تشویق شې کله چې ټریننګ خلاصېږي د هغې ویډیو هم درته جوړوي چې دغه ځوان که په بل شي باندې که زما ناره یې اواز ته غوږونو ته نه ورځي کېدای شي د ځواني یې لږ راوښورېږي او د ټریننګ سنټرونو ته راشي بیا هم الله رب العزت یې پر زړه داسې مهر وهلی دی چې سترګې په دې هر څه باندې پټوې مفت ټریننګ سینټر ته نه ځې او هغه چې دی هغه چې د کفارو نجاستونه دي هغې ته اته اته ساعته شپږ شپږ ساعته په صنف کې ورته ناست دی تر څو پورې متاع الغرور را پیدا کړې ورونه افسوس دی د داسې خلکو په حالت باندې دا خلک دې په دې باندې پوه شي که دا نه راځي د الله دین ته هیڅ ضرر نشي رسولی الله رب العزت د نبی علیه السلام په ژبه باندې موږ ته بشارت راکړی دی چې په دې دنیا کې به تر ورځ د آخرته پورې تر ورځ د قیامته پورې یو مجموعه به داسې وي عصابة من امتي یو مجموعه د ځوانانو به داسې وي لا یضرهم من خاذلهم هغوی ته به هیڅ ضرر نه رسوي چا چې پرېښودل چا چې ورته دهشتګرد وویلې پلار چې ورته حق وویلې مور چې ورته حق وویلې استاد چې ورته لوده وویلې استاد چې ورته بېوقوفه وویلې خلک د پوهنتون نه وویستلو د مکتبونو نه ویستلو د هر دنیا او د مجتمع نه یې لرې کړو د خپل وطن نه یې لرې کړو دا به هغوی ته هیڅ ضرر ونه رسوي دوی به قائمین وي تر هغه وخته پورې به قائمین وي ظاهرین به وي په دې دین په خاطر باندې به قتال کوي ظاهر به وي په هر ځای کې دنې دلته سر ښکته کړو سبا به هلته سر راپورته کوي نن به په خراسان کې جنډه راپورته کوي سبا به په جزیرة العرب او په قوقاز کې راپورته کوي سبا به پاکستان کې راپورته کوي څوک یې منې کولی نه شي ختمولی نه شي دا د نبي علیه السلام پیشګویي ده چې نبي علیه السلام کړې ده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبی علیه السلام د ځانه دا خبره نه ده کړې دا رب العزت ورته ویلي دي چې زما به داسې بندګان به وي هېڅ پروا نه کوو موږ د دې که څوک راغلل نو د خپل ځان ګټه یې وکوله که ګران نه غلل د دین به الله رب العزت په همداسې خړو پړو مجاهدینو باندې په همداسې بې کور او بې در او بې در او بې کفنه خلکو باندې به الله رب العزت د دین خپل یو مقام ته رسوي د امت بالا خپل الله رب العزت خپل عروج ته دوباره رسوي دوباره به الله تبارک وتعالی خپل مجد ته رسوي موږ د الله رب العزت سره دا وعده کړې ده د الله سره دا وعده کو چې یا رب خپل سرونه خپل ځانونه ستا دربار ته راوړي دي رب د جهاد د عظیم فضیل د فضیلت د لارې د عزت د لارې نه ما محروموه یا رب خپل ګناهونو په وجه د خپل سستۍ او غفلت په وجه یا رب د دې عزت د ژوند ما محروموه یا رب د ژوند په موږ مه حراموه رب زموږ د وینو نه تر هغه واخله یا رب چې ته پرې راضي شې یا رب دومره ټوکرې د بدن نه جوړې کړه چې ته پرې راضي شې یا رب د ځان موږ خپل خرڅ کړی دی په تا باندې د بدن هم خرڅ کړی دی په تا باندې د علمونه خرڅ کړي دي په تا باندې د شهادتنامې هم خرڅ کړي دي په تا باندې یا رب یا رب ته قبول کړې د هیڅ چا پروا نه لرم که پلار رانه خفه یي که مور رانه خفه یي که مجتمع رانه خفه یي که نومونه مې په پبلک لیست کې راځي او که په قائمة السودا کې راځي که مطلوبه کېږم که مې خلک ملعون کوي که مې خلک نیسي چې هر څه دې چې پروا نه کوم یا رب صرف ستا پروا ده راسره ستا رضا غواړم ته رانه راضي شې په کومه ورځ چې ته ما نه راضي کېږې یا رب زما د هېڅ خواهش پروا مه کوه یا رب په همغه ورځ مې ټوټې ټوټې کړه خو ته رانه راضي شه یا رب هغه میادینو ته مې ورسوه چې ته پرې راضي یې یا رب که په استشهادي مې راضي یې یا رب دا زړه مې ستا په لاس دی یا رب استشهادي رانه جوړ کړي یا رب انغماسي رانه جوړ کړي یا رب که داعي رانه غواړي یا رب داسې داعي رانه جوړ کړه چې د هغې خبرې نه وې اټم بم جوړ شي او د کفارو زړونه ورباندې وچوي یا رب داسې استاد رانه جوړ کړي په دې بایادینو کې او په دې معسکراتو کې چې په سلګونو نه په زرګونو امت ځوانان وروزم او د کفارو د کفارو بلډینګونه او د هغوی د حکمرانۍ ورباندې ونړوم یا رب په دې وعده باندې خپله خپله وعده در سره کوو په دې وعده باندې ثابت قدمه پاتې کړې